سورۃ البلد په ترتیب د سوراتونو د قران کریم کې نبوي او په نزول کې د دې سورۃ قاف نه پنځه درشه داوا د سورۃ سجر مشرک ده وربط مخی حانت ندر در زور دورتی اهانت د دنیا ذکر شو دلته سجد شمال پسې لګو او تا مال مقصد وګرځول په غلطو دینو رسم روایت باندې لګي بهذا البلد پدې کلی کې یا ته پروت پدې کلی کې او دواله دار او دواله دوی آدم علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام او هر دوی هر انسان دا بچی پدې کلی یقینا پیدا شف پیدا کړی د انسان فی کبد او سشی قواتی سرا قبا اغرون بی ازاد اول بی دسر شو یا خوراک ورکول لی پاورز کی دو لگی یتیم تا دا مقابتن چه خاون استاد اخبر ولی دی یا مسکین محتاج تا دا مقابتن چه خاور کی خود دی ثم استغاثه ثم كان من الذين دغری خی طرف والا هوا کسان چې کفر کړي پیاتون زم دغری دس طرف والا په دې باندې وګوري جوړ شوی حضرت شیخ تعبیری چې خبره چلته کولا دلته چې د عراق څخه کسان ولسی اثر لسه او زموږ درسه کې وې دې هم د الله تعالی جوړ کړي د باز په تاسو کو یې موږ د ملک اصلاح بلد اصلاح د کلی اصلاح ویلې ډېر د کلی اصلاح یا قران کې څو سورۃ سره د توبت په سمیا او سورۃ الله را لګل سورۃ البلد یو دا چې د کلی مال په ځای وي او بل مشر چې خاصه شي دریم چې بدې ردې د خلکو زغمي سوله وخت ویلې شي درې کاله کې په وخت نشته درې میاشتې درې ورځې درې ګنټې کې یو ګنټه کې ویلې چا چې روټۍ کړې ورته چړې مالدار غوې راولې وې موږ نه ځو تر څو چې دې نه کړل ویالتا چا فرادا تقیم از شاد ابن سماول در رسول سړی راغی د کور مالک ما یې چې دلته یې نه او زه یې ځکه د خپل چې بیا به ساده خلک د تباشي عالم د تباشي دین وسنګ بیان نو مولا دعوت سرکاري مشور دعوت په دې کې کولا راغله نو یې چې چې کولا نه سینه